او زجر د مجرمانو تخویف دنیوي په هلاکت د باغوالو نون دې معنا الله ته معلومه ده والقلم او گواد قلم وما یسترون او هغه څه چې دا خلق لیکي په دې خبره مان ته بنعمت ربک بمجنون نیت په فضل خپل رب سره علی ونه وان لك على اجرا غير ممنون او بشک استاد پارا خامخا اجر دې به حسابا وانك لعلى خلق عظيم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی بشک رب ستاره خپويږي په حال هغه چا چې گمراه کیږي د صحیح لارې نه گمراه شوی دی صحیح لارې نه او هو اعلم بالمهتدين او الله خپويږي په هغه چا چې په صحیح لار دی فلا تطع المكذبين چری ممنا خبره د دې خلقو چې دروغ جن کوي تعالی را ودو لو تدهنو دی ډیر محبت ساتي چې ته نرمیو کې په خپل بیان کې فیدهنون دی بام نرمیو کې په خپل خلاف کې در دیو جنا چې دی خاوند د مال او د زامنو اذا تطلع علی آیاتنا کله چې لوستل شي په دوان دی آیاتنا زمون قال ان وای دی اساطیر الاولین دا هو قصې د پخوانو خلقو سنسمه علی الخرطوم الله وی زبخام خا داغ ور کوم دلرا په شون باندې ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه مونږ ازمیخ کې چول دي دا مکی والا خلق لکه څنګه چې مونږ ازمیخ کې چولی او باغ والا اذ اقسمو کله چې دی قسمونه وکړل چې سبا کوي با سبا کوي با په دې خپل پټي باندې ان کنتم صارمین کیا تاسو باغ کټ کون کی فانطلقون روان شو او هم يتخافتون او دی پټي پټي خبرې کولې هغه داوی الله يدخلنها اليوم چې داخل نشي دی باغ ته نن ورځې علیکم پتا سو باندې مسکین څوک مسکین او محتاج وغد والا حرزن قادرین ادي وګرځې دو په معنا کولو د مسکینانو باندې قادر قدرت والا چې بس مون کامیاب شو فلما راوها کله چې ویلی دا غباغ لره قالو نو وی وی ان لضالون چې مونږ خو لار خطا کړی دا باغ نشتا بل نحنو محرومون بلکې مونږ خو محروم شو د خپل باغ نه قال اوسطهم او وی عقل من پدی کې علم اقل لكم ما نو ویل تاسو لولا تسبحون فهم سالمون او دی صحیح سالم او سجده نه کولا فزرنی نه پیغمبره پرې د مالره او من یکذب بهذا الحدیث او هغه څوک چې درو جن کوي دی قران لره سنستدرجهم زخامخه نسم دی لرا په دما دما من حيث لا يعلمون په داسې طریقه چې دی به پوه نشي ازو به ونی سما و املی لهم وس مهلت ورکم دی لرا انک یدی متین بشکا زما چل ډیر مضبوط ته ام تسالهم اجرا اي تاسو سوال کړی د دینه صد عوض او د بدلی فهم من مغرم مسقلون چې دی داغه د تاوان نه نو خامخا دی به غرزول شي او په خالی میدان وو مظلوم او دیو ملامت کړی شوی او فجتباه ربه نورانی ذکر دل رب خپل خپل ځان ته وجعله من الصالحین اوی ګرځاو د صالحانو نیکانو خلقنا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا